داغو حکم هم بیا ډیر واحد پر سړی ته اسانیږي اگر که مو دې کې فتوا نه کار ونه خلو فتوا ته بل وخت وټکو سوال دا دی چې آیا دغه تعلیمي ادارو کې چې کوم تعلیم کیږي آیا داسې مرحله انسان باندې شته چې دا تعلیم ورته جایز وي د دې کول ورته جایز وي نو موږ چې هغه کې صرف یوه مرحله ده هغه دا چې دا سیکولر تعلیم خالص د دې لپاره حاصل کې چې ته د دې تردید وکړې هیڅ مطلب د دې تردید وکړې خو دې لپاره دوه شرطونه دي څو شرطونه یو شرط دا دی چې تا سره کافي د قران او حدیث کافي دو علم وی دور علم وی چې کله ته دغه تعلیم حاصلوي نو دا تعلیم د سیکولر تعلیم ته باندې اثر ونه کی الټا اثر در باندې ونه کړي دویم که بیا دې شرط کې څه کمون وي خو د تا کوم استاد وي استاد او استاد په دې مقصد ته باندې د سیکولر نظام در زده کوي د استاد مقصد هم ورکې همدا وي څه ته د دې تردید وکړي نه که اوس زموږ دغو دورو کې ده ما دې دې دورې نه خسته مثال د دې بل نشته که شته دی شته بل ځای کې د شته نه ده څخه نو کوم چې زموږ اسلامي ملکونو کې مرتد دولتونه او مرتد ریاستونه مرتد حکومتونه چې کوم د دې تعلیم ورکوي تعلیمي ادارو کې د دې سیکولریزم نو چې دا تاسو د ګومان و د وهم په یو پیڅه په یو طرف دا خبره تیریږي چې دوی د دا تعلیم دې لپاره ورکوي چې دا د سیکولریزم تردید وکړي دا ممکن دی تاسو خپل سوچ وکړئ چې د مو بچیانو باندې کوم د سیکولریزم تعلیم ته ورکول کیږي آیا چې تا یو ذره برابر مقصد دی کې داشته ده چې دا د سیکولریزم تردید وکي شته درګي دا صفه دروغ بنوي چې سړی د ته اندر رنگ ور کې زیره سیکولریزم تردید پر د تعلیم حاصلېږي دویم دا چې دی بچیانو کې دا شرط شته د بچیانو کې د قران او حدیث دوره کافي علم شته چې هغه دې تردید وکي دریم دا چې دی بچیانو کوم استادان دی آیا د دې استادانو دا مقصد دی چې دا زه د دې تردید لپاره د سیکولریزم تردید لپاره د سیکولریزم کوم شپږ ارکان دي یا دغه متعلقات دي دغه تردید لپاره زه دوی ته تعلیم ورکوم بل دا چې آیا د بچیانو ته د تعلیم صحیح دی چې ته د یو د بچیانو باندې کوم ضروری مسایل دي یا ته یې زده نه کړي او ته د دې لپاره کېنه وې چې دا سیکولر نظام تردید لپاره ته کېنه وې نور بل څه مشغله د دیو نشته دینه زیاته ضروری اول ورځ نه ته د مرچه کې کیناوي اول نه ابتدایي عقاید ور بنز دا کا اول نه منځ روجا ور بنز دا کا صحیح مسلمانې جوړ کا غنه بعد بیا ور باندې د بل چا مقابله کا اول څنګه د خپل نفس مقابله خو زده کی مشو موړ کړی چې اور باندې فرض نه نو دا خبره مکمله غلطه ده دویم دا عذر پیش کیږي چیرې مو ساينسي علوم حاصل کو ته چې حاصل کو ساينسي علوم حاصل نو یو خبره خدا ته ساينسي علوم نو ټول خرابيانو نه پاک شي کنه نو په دې سودا ساينسي علوم حاصلول چې را کافر به د ما بچي باندې بغیر د دغه شرطونو چې کوم متذکر د ما بچي باندې د خپل د کفري مذهب تعلیم زده کوي د دې د جواز فتوا د 1400 کال کې هیڅ نه دور کړ یو عالم نه دور کړ د 1400 کال د اجماع خلاف دی دا خبر زه خپل بچی باندې بچی نه کریګار جوړاوم کریګری ورمنځ دکاو خو په دې شرط هغه کوم کریګار دی هغه هغه سره زه دا شرط ومنم ته څوره کفر د مو بچی ته ورخایا شي ورخایا ورځ کې شپې غنټه مثلا سکول کې دی یو غنټه ورته کریګری خا او 15 غنټه ورته سیکولر عقیدوي او فکری تعلیم ورخایا نو دا شرط منل په اجماع د مسلمانانو نجایز او حرام او کفري شرط دی او بل دا چې د دې کفري شرط په اسانۍ سره هر یو مسلمان معلوموي شي وي خبره نه ځکه چې دغه سیکولریزم کوم دی دا او مسلمانانو د کفري مذهب په تور پیژندل نه خو دا زړه کفري مذهبونه خو د کفري مذهب په تور مسلمانان پیژني کنه نو زه هر مسلمان نه دې تپوس کوم چې کچره تاسو سره خپل حکومت او خپل دولت او خپل ریاست دا شرط ولګوي ته بچی نه به انجنیر او ډاکټر او کاریګار جوړیږي په دې شرط چې یوه ګنټه یا دوه ګنټه به د دې انجنیری او د ډاکټري او د کاریګری تعلیم حاصلوي او باقی به هغه ته د هندوانو او د عیسایانو او د يهودو د مذهب تعلیم ورکول کیږي نو کچیر یو مسلمان یو ګمرا نه ګمرا مسلمان دی خبره ته تیاریږي او داسې د زړو کفري مذهبونو تعلیم ما بچی ته ورکړی شي نو بیا خو څه نه څه د خبره ور معقوله شي اگر که بیان کفر دی که نه وي چې کله ته یو د مسلمان په صفات دا خبره نه منې چې د تا بچی په دې سودا سره انجینر او ډاکټر او کاریګار جوړ شي چې هغه ته د زړو کفري مذهبونو تعلیم ورکړی شي نو بیا تاسو امیر څنګه مانی چې زړو کفري مذهبونو نه زیات خطرناک د نوې کفري مذهب سیکولریزم وطنیت او جمهوریت نو بیا ته ضمیر څنګه منی چې دغه هغه نه خطرناک مذهب د ته بچي باندې زده کول شي او دا ته غالې و برداشت کوي دا به څنګه ته ضمیر منی ته خپل خپل ضمیر نه دي ته پوس وک نو د دې شوبې جواب وشول سره ساينسي علوم بل دریمه خبر هغه داره چې یو خو مو ساينس د دې ساينسي علوم مو تاسو ته وخیلو چې هغه ټول ګندګي نه ډاک دي هغه ګندګي ته ورنوي نه زی وره پر هغه ساينسي علوم مو خپل بچیانو باندې نه زده کړو هغه ګندګي نه لري عامه ګندګي نه لري بلکې کوف کفري او شرکي ګندګي لري هغه سره د مو بچیان کافر کیږي او مشرکان کیږي که ساينسي علوم والي نه هغه ګندګیانو تاسو ته مو وخیاله څاونه لري نه شي وره پرې د دې علم مو نه حاصلو بل دا څه ګندګیانو ونه لري شي خو څوره پرې دغه ساينس یو کفري نظام لاندې وي بیا مودا نه غواړو بلکې مودا غواړو چې مودا هغه خپل دغه ګندګیانې ونه صفا کو بیا خپل اسلامي نظام او اسلامي خلافت لاندې په خپل بچیانو ویو اسلامي خلافت لاندې اسلامي نظام لاندې نه داسې یو کفري نظام لاندې ویو او چې کله بیا اسلامي خلافت او اسلامي نظام لاندې یو نو د خپل ضرورت مطابق به خپل ضرورت مطابق ښه ته مو څوره ته ضرورت وي نور اته وخت مو ور باندې ځای کو مو وخت دوره به قیمت نه لري ته په دې ځای ځای کو صحیح ده کنه نو موږ د خپل ضرورت مطابق یو اوس مثال دا یو مثال دی کنه ساينس کې یو اسلحه نه رسي یو اسلحه ته د مو نظر ساينس کې هر قسم شونه رسي کنه خو د اسلحه د تذکر کو نور شونه تاسو ور بنور کیاس کو کلک فکر کې وساعت لرو صحیح دی کنه مثال په تور باندې اسلحه دی کنه اسلحه نو فی الحال مو اسلحه کې ټینک ته ضرورت نشته نه جاس ته ضرورت شته صحیح ده فی الحال چې کومه اسلحه ته مو ضرورت ده ناغه د جاز د ټینک د متولو او د جاز رغورځولو اسلحه ته مو ضرورت نو په کار چې مو د خپل دغه ضرورت ته وګورو کنه مو د خپل بچی دی خبره بنه زیات وخت څه ځای کوو څنګه تجربه نه جاز د کوو مثلا کنه دینه په دی وخت ولګو څا د جاز رغورځول او د ټینک متول زده کی او همدارنګه البته کبه ته یې څنګه دا خو ممکن دي چې متفاتح حاصل شي او متجزونه په لاس راشي نو ځکه دا ممکن دی بیا دا ممکن دی چې څنګه متجزونه او د غیر پټونه او غټ غټ شیرونه په لاس راشي نو دا ممکن دی چې بیا مت پایلټون هم په لاس راشي دا جزونه چلوي دا ټینکونه جوړوي هغه ساينسدانان او هغه انجنيران موږ ته په لاس راسته شي دنیا داسې خلک شته چې هغه انجنيران او ډاکټران دي او د سیکولر خلکو اجازه کې بند کړي دي که کله هغه موږ هغه اجازه نه راوخلو او د سیکولر نظام باندې پوه کړو ان شاء الله د دې سیکولر نظام دشمنان وګرځيږي او د اسلام وفادار به وګرځيږي او دغه انجنیری او ډاکټري او دغه ساينس او هغه کاریګری او دغه څو علوم دي هغه ټول به د اسلام په خیر شي دا ممکن ده ډیره ښه نو دې ته فکر مکه او اوس فعل حال ته کوم شي ته ضرورت امخ ته توجه وکړه اوس فعل حال ته یو ریمونټ ته ضرورت ده ریمونټ زده کا خپل زده کا په خپل بچی زده کا بارود تر ضرورت بارود بم ته ضرورت هغه بارود نه د بم جوړول زده کا صحیح دی او د بم خلاصول زده کا اندرنګ بارود جوړول بنیادی زده کا داسې زده کړه وکړه چې هغه ته اوس فل حال ضرورت دی دغه اسلحې کومې درنه دي داسې اسلحې زده کړه چې دغه د موږ خپله کومه موبایل زندګي دی موبایل او جوال ژوند مه دی دغه جوال ژوند کې د موږ دغه اسلحې په کار راشي او ممکن دا دی چې کچېرې دا یو بل موضوع دی دا ډېر ضروري موضوع دی اګر که دې موضوع سره تړلی نه دی خو څه حد پر سره تړلی دی هغه دا دی چې کله انګرېز دی علاقو کې موجود و که نه په خپله موجود و بلا واسطه موجود و دی وخت کې چې څومره اسلامي ملکونه دي هغه کې جهادي حرکات شروع وخه چې شروع جهادي حرکات شروع او نن به مو کېدای شي چې هغه جهادي حرکت باقي څه پاتې شوی وای نو نن کېدای شي چې مو بیا ډېرې غټې فایدې کړې وای یوه غټه فایده خو مو دا کړې وه چې هغو به جهاد سلو فیصدو کې لسم فیصد ته رسولی وای نو مو به یولسم نه شروع کړی وه مونه مونه مخکې یو بل فریق هم تیر شوی رمانس کې هغه به ولسم نه شروع کړي او مو بیا وشتم نه شروع کړي نو د جهاد پایاب ډېر هات پر لوړه وای بل دار چې هغه کومه جهادي تجربه وي هغه تجربو نه مو استفاده کړي و هغه تجربو کې یو تجربه دا و چې هغه هر هغه اصله ته سوچ کول ته هغه اصله موبایل وای موبایل و دا سوچ ته مکه و دا سوچ د تخپل جوړیږي ها څکه ته ژوند موبایل شي د ته ژوند جوال شي ګرځیدونکی ژوند شي مهاجر ژوند شي نو به خامخا ته د دا سوچ ته درڅی دا خبره چیرې زه څنګه داسې اسلحه ایجاد کوم چې هغه ځکه چې حکومتونو کومه اسلحه ایجاد کړې ده هغه خو په خپل طبیعت ایجاد کړې ده هغه جاز لري ټینک لري ګاډی لري سرکونه لري سهولیت لري فوجونه لري صحیح دی ته خدا نه لرې نو ته په خپل طبیعت اسلحه نه جوړای اوس مغوی ته ته جوړوي د تا د دیو په طبیعت ځکه کله یو شی ته باندې درون وي مشکل وي نه شوړل او کله بل شی د ته مشکل جوړوي ځکه د تا په خپل طبیعت جوړ نه دی کړی نو هر مجاهد ته دا سوچ خامخ ورسي چې زه یو داسې سپکه غنې اسلحه جوړه کوم خو خالص دې دې سوچ کې څه لغنه مصنوعیت ونه چې خالص فطرت ته او طبیعت ته پرېږ دی دې سوچ باندې کار بیا دوه درو سو کالو څلور سو کالو کې کېدای شي وشي ځکه د فطري نوعیت ولا کار کې سستی ډېره وي ښه هغه خو مخه څه مصنوعیت ته چاوي هغه نه بعد هغه کې تیزی راځي نو هغه مجاهدینو هم داسې کارونه کړي وو ها اوس ته د حاجی مرزا علي خان ولا کوم ګورویک کې مرکز وخت ورشه او کې کوم ځای کې د توپو ګولې جوړېدل کنه هغه بټیان شته دي نن نه هغه مثلا اویا اتیا کاله مخکې هغه د توپو ګولې جوړول کنه توپې تو په د ټوکړې ټوکړې کا کچرو باندې د وچول یو ځای ته د وارړل هغه ځنه د انګریزان د زولو کنه نو ته سره اتیا او کله مخکې د مو مجاهدینو د توپې ګولې جوړولې کنه او توپې استعمالولې هغه توپې خدا ترقی کوله شو کنه هغه توپ اوس دغه رکړ لنچر مخې شوی وای وړا شوی وای نو ته د موبایل او ژوند سره برابر شوی وای کنه هغه ترقی والے و نکړله ته هغه مشران نه استفاده والے و نکړله هغه مشرانو چې کوم هاته جهاد رسول او هغه جهاد بیا ریوس راغله الف به تینه تول شروع وکړه د دې ټول نه غټه واجه دا وا د مو مناسبات سره د خبره ذکر کړل او مو ذهن کې وتی مناسبات کې د خبره ذکر کوم خو ته یاد ورو دغه غټه وجه دا و چې ته سیکولریزم د کفري مذهب په تور نه وپیژندل ته بیا ته ته بس هر خبر کې د تکلف کای خو مخ هر خبر اندی تر ګرځاوي خو د تکلف مو څنګه وکړل دا تکلف یو کنه به تکلف د تخپل وګوره نور کې ان شاء الله مو تکلف نه کړه کدي کې تاسو تلغه نه کېدې شي تکلف ځکه لیدل شي تاسو سره حقیقت نه خبر نه شولو حقیقت نه تاسو خبر شو ان شاء الله د تاسو تکلف نشي لیدل هغه داسې ته مثال په تور باندې د مو کومه د اسلامی دنیا د دې کې څه کله انګريز په خپل قابض او کوم جهادي جم... جماعتونه وو هغه جهاد کول هغه کې دا مشکل و لکه څنګه د مو براءات کې او کته تعلق کې دا مشکل مو ته و چې یره مو کته تعلق خو انګريز نه کول دا خو صحیح کار وو خو واجه مو غلطه بیانوله واجه دا بیانوله چې د انګريز عیسوي دی او د عیسویت راوړل د مو بل نفس کوي انداسې د مو مجاهدینو کې اکثر خلکو د اندار راوځي یره د عیسویان دي او نصارا دي صلیبیان دي او دوی صلیبیات او نصرانیت او عیسویت راوړل دي مغه مو بنې معنی یو دا سوچ وو او بیا دې سره اتوماتیک دغه سوچ جوړ شو چې دغه کوم تعلیمي نظام دلته پرېږدي کنه یا کوم حکومتي نظام پرېږدي هغه عیسوی دي او صلیبی دي اندینه دغه سوچ جوړ شو چې د کوم مسلمانانو کې کوم ملګری دي مسلمانانو کې کوم ملګری دي د ټول صلیبیان او عیسویان کړي دي مطلب پیګو څکه انګريز لړ نو دی د انګريز کوم ملګری مرتدین وو دغه کیسه تاسو ته متر کړه چې هغه وطنیت څنګه په خلکو منل لري هغه خلکو یو خودي ملکونو ته د خپل حکومتونو ریاستونو او دولتونو ته چې هغه د وطنیات او د سیکولرزم په بنیاد جوړو دې ته څه وکړلو چې دې ته د اسلامي دولت او د اسلامي ریاست او د اسلامي حکومت نامه ورکړله صحیح شوله یو خو دا کار وکړه دا خبره نه ته وړه موثره نه وه خو مخه موثره وه ډېر وخت کې د اسلامي دولت یا د اسلامي حکومت اسلامي ریاست نوم سره چا اورېدلی نه و نو هغه به ډېر غټ اثر لري چې دوره وخت کې هغه نوم وشي دوی خپل اثر ولرل ښه بل دې مجاهدینو څه کله خو ګومان دا اوس د ټولو عیسویان شوي دي نو یو ډېر حد پورې خو دا ګومان ختم شو چې عیسویان وایي به د اسلامي حکومت اسلامي دولت نومې والي کېخله نو یو ګومان خو دې ځای کې ګومان ته دچکا ورسېدله صحیح ده کنه دویمه ده چې کله دا خلک وکړي چې د خرمنځونه هم کوي او جماعتونو کې دن کله کله کوي د جمعې مونږ خور کوي کوي او کله کله د عمرو او حجونو تانسي اوهو کلمه دن تیروي نه هغه وخت کې خو میډه میډه دا شونه ونه چې کله دا شونه قریب نه وکتل نو یو خو مخ غلط ګمان کړو د خو عیسویان نه شوي د خو نصارا نه شي خاص تور مې ته بیا انګريز پسې خبر نه کولای غو او دغه تاریخ هم بینول چې انګريز مو غلامان جوړ کړي اوس مو غلامي نه خلاص ول او دا واګه نه نو څه چالو شي دي خلکو ویلو چې والا د خو سایي سي مسلمانان خالتي غیرتی مسلمانان دي لغون د انګريز نه دوکا شوی د شکل صورت انګريز غونه ده که د اعظم غونه خلکو کنه هم د لجنا غونه خلکو نو بس دا یو کبیره ګناه ورکې ده خو خیر دا ورو ورو سیده کېږي ځکه چې غاټ مشکل نشته نو جهاد یې پرېښله څه وکړه جهاد لکه چې اسلامي حکومت راغلی دی ولا اسلامي حکومت خلاف خو د خوارجو کار دی دغو سره جنګ کول او دغو سره هغه کول که نه او دغو دي کبیره ګناه باندې ورته کفیر یا خصوصي د خوارجو کار دی جنګ کولن خوارجو کار دوره نه لګه اخو د بغیانو کار دی خو هر بغي خارجي نه وي صحیح او دي ته کفیر یا خو خوارجو کار دی ختم شوله او جهاد یې پرېښله د حاجی مرزا علی خان په باره کې دا خبره تاریخ نه ښه تواتر سره ثابته ده هغه هغه په دې پوه شي د خلک د اگر که عیسویان نه وین د کافر دي پوه شي د خلاف جهاد مو بندونه د پاکستان جوړیدنه نه بعد حاجی مرزا علی خان 14 کال ژوند و ځکه چې و څلويخ کې پاکستان جوړ شوی دی او یو شپې ته کې حاجی مرزا علي خان وفات شوی دی و دوی پر پاکستان حکومت حاجی مرزا علي خان باندې د پاکستان حکومت هم بمبریانې کړې دي پاکستان حکومت نه منل خو مجاهدینو سره ډېر لږ ځکه پاتې شو چې اول نه په دې خبرې پوه نه وکړي اخر کې به ټول مجاهدین په اول کاز مشکل وو یو خاص خاص مجاهدین ځان سره پوه کړي وو او به د حاجی مرزا علي خان واسه کو هغه د اوس اته نوي کې وفات شوی دی یعنی شپږ کاله مخکې ولس کاله مخکې وفات شوی دی هغه کتابچه هم هغه کړې لیدلې هغه ډېر سخت غیرتي سړی او ډېر عقیدوي خبرې کړې دي هغه کتابچه کې کوم انټرویو ونه چې خسته راغی انټرویو کې ډېر عجیبه خسته خبرې کړې دي او د ملایانو ډېر زیات غندلې دي د جمهوریت ملایانو جمهوریت ډېر زیات غندلې ده حتی کې د سواد په شریعتي خبرې کړې دي یاره د سواد ته کوم پاکستان حکومت شریعت ورکړی دی ته خالص د شریعت یالون کفر دی که چا دا خبره ده خالص د نوم په تور باندې وکړل صحیح دی خو که چا حقیقت کې د شریعت څه وګڼل چې شریعت د سړی کاپیر شو صحیح دی ځکه پاکستان حکومت څنګه شریعت هغه څه چې داره نو هغه حاجي برزل خان واسه اصل کې دونه رې نو سین ورته یل شي د ویاره ځای دی که ویاره یو صحیح دی مولا نیاز ولی خان نامه و اوسن شیر محمد اوسن ژوند دی خو پاکستان حکومت ته حد پر لاس کې خاص دی کې خبر غیرتی کوي نو مطلب مدا دی څه جهاد څه شی وشو جهاد ریوا شولخه خلکو څه چال وکړو څه خلکو د پاکستان فوج انداسې د نورو چې کوم ملکونه انګريز د وطنيات په بنیاد باندې ټوکړې ټوکړې بیل کړل کنه نو هغه کوم فوجونه و مغه ته خلکو اسلامي فوجونه ویلو کنه اسلامي مجاهدین ورته ویلو د پاکستان هغه باندې لیکلي دی فوجي موټر دی که څه بلور دی ایمان جهاد تقوا کنه هغه ته خو د مجاهدین دي سبا نو خلکو دا خبران جهاد غنل خاص هغه دی فوجونو کې برتی شي جهاد غنل خا او د ځکه چې کوم جهادي تحریک وغه مکمل وغورځي ځخه ناکام شو او د دې ناکامي سبب څه شو دا چې دا ویلو چې دای سویان شوی دی اولی غلط ګمان کړه او غلط ګمان چې غلط ثابت شو لا خو غلط نو صحیح دا غلط ثابت شو غلط ثابت شو سیکولرزم دې کې پیژندل نه ته پیژندل نه خالص دغه هغه سیکولر غلطیانه چې کومه ورکه هغه ته ګناه کبیره نسبت وکړو بس خبره ختم شو جهاد ریواج ول بیا صفر ته لوړ ها جهاد شو صفر ته لوړ جهاد صفر ته لوړ چې کوم مشران څو هغه مشران هم بس د راحت په خوب خوب یول شو غیره چې بس یاره اوس د مو د دامه وخت اسلامي حکومت ته جوړ شو اسلامي دولت جوړ او د خیره سره خپل شکست ته د فتح نوم ورک خپل پابندي او حقيقي غلامي ته ځکه حقيقي غلامي دار څه لره نه ته د چا غلام غیب کې ته د چا غلام حقيقي غلامي ته ازادي ویلو ښه نو ته دا ټول غلط فهمیانو کې مبتلا شولو انا مشرانی پاتې نشو ته چا راتلونکو مجاهدینو نه فائدہ خسته په دې حکومتونو لازم مکمل اویا کوله باند شول تقریبا اته کومه اصله وي کومه اصله ولا ترقی کوله کنه ترقی باند شول ترقی به کوله کنه بل ځان ته به ترقی کا چې کوم مسلمانانو کې دا جذبه وا سیره موده مجاهدینو سره ملګری شو هغه د مجاهدینو په مرکز ولاړ که مجاهدین خاتم شو مجاهدینو په ځای د مرتدو فوجونو کې نه وتل او اندای مجاهدین ګڼل نو کچره د بل طریقه و د مسلمانانو دا حکومتونه او دا دولتونه د سیکولر ګڼلی وای او سیکولر مذهب د کفري مذهب په تور پیژندل نو به انګريز باندې انده دا او په د انګريز په ملګریو باندې دا او د ملګر د انګريز ملګریو کې سیکولریزم د مرسترګ نه زیات واضح کړیده نو به په جهاد نه بندول کنه هغه مشرانو تجربه نه به مو تجربه خستله د حکومت اصله جوړول او غب نن پر یغه دی غرونو کې نه نه نه ترقی کړی و چې کوم خلک دی فوجونو ته ورتلل او غب دی مجاهدینو ته رغلی و او چې کوم د غاویا اتیا کاله په دی حکومتونو مرتد حکومتونو د پرده پرتا و چې د دغه ارتداد دغه پردې د وجه نه معلومیده هغه په اول کال معلوم شوی وای ځکه په اول کال به د مجاهدینو خلاف کول واغه وخت کې دا دومره مضبوط نه و نو کې دا شي شکشتونه نه خړلې وای و هغه مغه وخت نه اوس پورې کوم د د اسلام پرده کې د اسلام او جهاد ته کوم نقصانونه رسولې دي اغلب د اسلام او جهاد محفوظ پاتې شوی وای ونن به دغه کافر د مسلمان بچی بچی دغه مرتدین د کافر په نوم پیژندل او د دې وی په یوه ترکیب د زاره برابر نه خوشاله دي او ته څوره ترکی سوچ وای اندی مجاهدینو ته به ور سوچ وځه کبایلو کې مجاهدین ترکی وکي نو نن کې دای شي دا ډیره ممکنه وه چې د کومه ترکی د دغه حکومتونو کړی دی نو د دې په نیم ترکی خو د دې مجاهدینو وای او ته نیم د دې حکومتونو په نیم ترکی مو سره شي مو کې د دنیا ته په څټ وړو کنه نه نه ته موږ اله سلام فیصد کین دغه سره نه برابر او بل درته جهاد به تا څو فیصد او دغه څه حد پر جهاد رسول او جهاد او شرعي نظام ته به ترقی ورکړي او مغه ځای نه ته شروع کوله اوس خو ته صفر نه شروع کوي بیا څه وخت څه کړه تیر شي د روس خلاف جهاد شروع شو روس خلاف څه کړه خلک راپورته شول هغه سیکولریزم نه پیژندله بس صرف کمونیزم ته یلو دا کفر دی او سیکولریزم وربنه گاډ واړو امریکا ته څنګه راغله ما مجاهدین د امریکای ملګری شو زه د امریکای ملګری هغه مجاهدین خو چې هڅه هات پر بوتله وکنه هغه مشران نه ته تا د تجربه خستل خو پرېګ د هغه مشران په سته سار وي ته چې ته مړ کوم فدایور بنه وکم صاحب چوغان ډالو بن مجددي جو ډالو بن فدایور پر وسن نن پورې سیو پسې مو سار نه یو فدایور نه وکم اما هغه د هغه مشرواله نه د استفاده کول خو ډېر لره خبره ده هغه مشورونه مو استفاده کړي بیا د خیره سره ته چالو شه امارات راغله کنه امارات راغله د امارات د حدود منلو دا ولې منلو د امارات دوره د ملل متحده شرطونه قبلوي دا ولې قبلوي ځکه چې نه د ملل متحده قانون پیژنې چې دا یو سیکولر مذهب دی او يهودیت او نصرانیت او هندومت نه زیات باطل او زیات خطرناک کفري مذهب دی ونه د حدود باندې پیږي چې دا د يهودیت او نصرانیت او هندومت نه زیات خطرناک او باطل کفري مذهب دی ځکه د حدود منلو سره ته پاتې نشته چې د ګناه کړی وړه ګناه چې ته کړی وړه ګناه کبیره ګناه نه الان کې دا په اجماع د مسلمانانو د کفري مذهب اختیارول کفر دی دې کې تکلف مو وکړ که دا حقیقت سیکولریزم ته کفري مذهب په تور نه پیژندلی دی باندې په قدم قدم ته دومره غټ نقصانونه کړی دي چې دومره غټ دغه غرونه تنه چاپیر غرونه دومره غټ نه دي لکه ته کوم نقصان نه کړی اوس ځان ته سوچ وکړه کنه کیدای شي کوم اسلام درکې پاتې لري ځان ته نه کوچ وکړي او کدا لګ وړې وړې غلطیان ته نه وکړي نو دا ډېر غټو غټو نقصانونو نه ته باد شوی اوس څنګه دغه هغه باندې ته توبه تایب شې که نه او حقیقت باندې عمل شروع کې او ښه چشتي سره شروع کې ښه همت سره شروع کې ګوره د کفري نظامونه خلکو قایم کړي دي په ډېر غټې قربانۍ قایم کړي ته دغه قرباني واخلې نو انشاءالله دا شی وپسېږي ښه د کبیت العنکبوت ته د هغه دغه نظام ښه دا بالکل ړنګېږي ښه دې کې شک نشته د دې ړنګوانو د پر دې دوه سوه کالو کې چا اول قدم نه رخسته انشاءالله چې موږ اول قدم ورته واخلو او د مو اراده دا وي چې دا بل سم قدم کې ډنګيږي کې د شي دویم او دریم قدم کې لوټ شي نه کې شک نشته ځنه تمام لنډوخه اوس مو دا البته اوس دی دی جهاد کې دا کار وشول د کوم جهاد د امارت سکوت نه بعد شروع شوه دی بلکې د روس خلاف کوم جهاد شروع شوه دی جهاد کې یو کار وشول دا جهاد کوم خلکو شروع کړو بیا د دې جهاد اکثر مشران د کافرو ملګری شو او ټول مجاهدین د کافرو ملګری نشو ټول نشول څه مجاهدین څه شولو د امریکای خلاف یې جهاد شروع کړ لکه ټول نوازح مثالی د جلال الدین حقانی ده کنه چې د مخکینه د روس خلاف جهاد هم کړه او ده لکه د دیو ګروپ شکل خبره ځکم د روس خلاف جهاد هم کړه واکه مشر وو او دا دا جهاد هم وکړه د امریکای خلاف جهاد هم وکړه بیا څه کله د پاکستان خلاف جهاد شول نو د د امارات والا کومه خرابي واغه خرابي ځکه نه معلومیدل چې د خپل د مشغول افغانستان کې په جهاد مشغول کنه صحیح نو ډېر ملایان چې کوم د امریکای خلاف د جهاد کایل وغه منحرف شول جهاد نه پاکستان کې نه نه خاص تور باندې کراچي ولا علماء او پېښور کې څو علماء کنه هغه منحرف شوی خو دې باوجود ډېر خلک داسې اوس د پاکستان د جهاد کایلم پاتې شول کنه ته اوس د خلافت راغله دینه بعد د کې شک نشته چې د امارات اصل قیادت کې انحراف راغله د القاعده قیادت کې انحراف راغله هدي معنا نه د نه مسلمانانو الحمدلله اوس خيار شول کنه صحیح نو هغه هغه اصل جهاد چې کومه سلسله شروع او تسلسل خاتم نشه تسلسل چې کله پاکستان جوړ شو نور حکومتونه کله جوړ وو چې کوم مخکینه د جهادي تسلسل او هغه کې مکمل مات شو مات شو کنه جهاد چته و سره و دې کې مکمل مات نشه نه څنګه ته غربا کوم هغه بیا را باد شولوغه ارز کې باچ را باچ باچ را باچ نه د مو په شکل کې اوس موجود دي ښا نه الله ته مو د خیر پیښ کی ښا ګوره الله د خپل جهاد حفاظت اراده کړی اره ا کوي ښا او خوات خو نه چې مو یو ځای کې دوه درو ځایونو کې انحراف نه باج شو څلورم ځای کې دا څنګه چې مو څلورم ځای کې ځان ته سوچ ونه کوم مو باج شو نه څلورم ځای کې ځان ته سوچ ونه کې ته ژوندای وي څلورم ځای کې پساويږي پنځم کې نه تلسم او سلام کې ځان ته سوچ ونه کې خالص په خپل مزي ته نشي بچ کیدای مستقبل کې خه مستقبل د پرپته خصوصي کوشش کړ ځم بدی فتنه نه بچ کاوي ښه نو الله دې مباج کیو د کومر کې گرفتار دی الله دې نه رخلاص کیو دې تر الله صحیح فهم نصیب کی مسره جهادونه کړي د نه ستړي کړي دی ولا کر نور باندې جهنم ور چلیږي کنه درکته ته نو اصل سلام الحمدلله جاری دی ترکی دی هات پر وکړه ځا خلافات اعلان وشو کنه الله دې مدد توفیق راکړي رب العالمین ده د خلافات کې او د دې څوره ولایتونه د غټولو ولایتونو ته د صحیح شریعت او د یو فرد یو مجاهد ته د صحیح شریعت هدایت وکي او چې کوم هدایت ورته شوی په هغه د الله مستقیم او پخن کی او الله در صحیح ترتیب او صحیح نظم هدایت ورته وکي الله ته غلبه نصیب کړي الله ورکه مو ذلیل ما کړي الله مو ته عزت ورکي ورکي الله په دې مو خیمانه ما کړي پردګار بادشاه او الله د خلیفہ او د خلافات او دغه د جنود او د ټولو متعلقینو حفاظت وکي او چې کوم باقی جماعتونه دی الله ټول بیا تر ولي او مو په یو چم نه جهنم ورڅال دی ونم د خبره ورڅال د کافر ملګری شي